قرآن پس پویدل نا او دا هغه خلکو مثالم ذکر کو چې هغه د الله کتاب صرف او لولسته ده او اوریدلې ده او مقصد ځان نه ده پوي کړي او اواز اوس نننی سبق کې مؤمنانو ته خطاب دی چې او ایمان والو چې داوم له ایمان کړی دا کلو من طیبات پاک سي زونه خورای او هغه خورای چې ما رزقناکم ما تاسو له درکړې یعنی مطلب دا د بل نصیب پسې مګر د خپل نصیب خورا او چې سمې درکړي باغې د الله شکر ادا کا بیا د الله عبادت وکړه نو شکر د الله عبادت دی او رستو بیا محرمات ذکر کوي چې الله حرام کړی سدي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اے هغه خلکو چې تاسو دا ودا دا چې مونږ ایمان راوړې دي مؤمنان یې کلو من طیبات ما رزقناکم او شکر دا دی چې کله تا خوراک وکړو مور شوي نو دعا وکړه الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الله شکر دې چې تا په ما باندې خوراک وکړو او به دې را باندې وسولې او د ټول لغټ احسان دې په ما داو کو چې د مسلمانانو نو ګرځول او هر وخت د الله شکر او باسل پکار دي ما اوسن ته د کېږي والله ته وای اللهم باسمک اموت واحیا الله ستانو مخلم تا ته ځان سپارم ستا په نوم باندې سترګې پټوم او ستا خو هی نو بیا ورا باسم سحر را پاسې دي نو بزان بد مرا ولا اول وای الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور شکر دې خدایا چې پس دا غنه چې په ما دې ارزي مرګ راوسته او زکه خوب عمر کېو شه دې نه مړې پس ګویږي او روته پس ګویږي الله مال دې بیا جون راکو الله تعالی بو واپس کېږي چې په ما دې وبوس ولې خوږي نه دې ترویو ګرځول نه مالګي نه وګرځول هر وخت الله شکر استل پکار دی جامع دی واچولې جامع چې نو داغه لپاره دعا وکا او د کېږي نو د او د کېدو دعا وکا نو ګرځي هر وخت یعنی ستاد عجبه دي د الله په ذکر باندې لوندوي ځکه الله فرمایي واشکروا لله دا الله په نعمتونو باندې شکر واسي ان کنتم ایاه تعبدون کچرته تاسو دی الله لا عبادت کوونکی خالص کوونکی خپل بلنا الله تا ایاه خاص دی الله لا عبادت کې نو د عبادت ټول قسمونه والله ته کې او عین وی دال دا دریټ لفظ دی د دې سوزون نه جوړ دی انتهایی مینا انتهایی تما او انتهایی یرا کله چې دا درې واړه سوزونه ملاو شي نو دې نه عبادت جوړ شي چې د الله نه یره د خدای توبو کې حد درجه پورې د الله نه ویریږي مینا د حد درجی مینا الله سره وکي او تما او امید د الله نو ساتي زکه زمونږ دا ایمان دی سوره نام کې وراشي و ما تسکت من ورقتن د ولنا یو پان را غورځيږي نه الا يعلمها مگر الله پاګي باندې پوهه چې د بوټي نه بره پان را روانه ده او را غورځيږي سو با زی دا اړی کم زی کی بغرزی کی اللہ پی پوہ دے اللہ وی دا خلا پریدا ولا رتب ولا یابس ته زمیداری لګیای ته هم غرزه رستو په کول ورا روان دا یا ډاکټر را روان دی ایوی کوي نو کوم دانه چې وتر کې پرته ده نو الله ته معلومه ده او کوم چې بغیر وتر پرته ده نو الله له معلومه ده الله وی ان الله فالق الحب والنوا الله دانیم چوي نو داغې نشین تیغ رو باسي اډو کې او چې نو داغې نه تیغ رو باسي دا قدرت مون په دې کې پیژنو چې د بیرې یو وړو کې غونې اډو کې داغې نه تیغ رو وستو نو باغې کې ازغي هم شته نو باغې کې میوه هم شته باغې کې لرګي هم شته دا ټول خزانه په دې وړو کې غونې زړی کې راځم کړی د هندوانې دومره غونې زړنه ته وکړي شل کیلو هندوانه اوچته په دې زړی کې دا شل کیلو هندوانه چا ځای کړی و الله دا د الله وحدانیت دی په دې موږ الله پیژنو دا دړی غنم وکړل کانال کې الله د لشبګ منو منه غنم پای کړو وستل په دې دړی کې د لشبګ مناچول والا سوق دی الله برکت پکې چي الله وی کتا سو خاص مال عبادت کوونکی مال عبادت کوي بس حرام سری اوس بیان د محرماتو انما حرم علیکم تحقیق سره الله حرام کړي پتا سو باندې المیتتا مردارا مردار هغه سیس ته وای چې حلال ساروی دی خو بغیر د چړې را خو نه مرشو نو دا مردار دی خشته سورب ساروی وای دی خو سار چې ترا پاسې دی غوجله کې مړ پروت دی نو دا مردار دی ودم اغه وینا په شر سره بيدون کې کم چې ساروي تعالی له او بيګي نو دا وینا حرام ده نو دې کې دیو مسلې له سوچو کا بعض خلک خصوصا په دې قربانو یا خیراتونو کې اغه وینا راخلي او بوټو لا چي دا حرام دي ځکه حرام سي زولا چي دا دا وینا یره دا ګرمه وینا او انګور لا جوړ چې خړډک شي نو دا حرام نه دي شربت الدم او وینا بيدون کی او دریم سیز باندې ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیره ولی د خنزیر غوخه ولی حرام کا د دوه وجونه یو دا انتهایی بے غیرت ده خنزیر انتهایی بے غیرت ده او دویم په یو زناور کې نر په نر با سره بدکاری نه کوي سیوا د خنزیر نه نو څوک د خنزیر غوښه وخوري نو بیا وبکه د کاملی الله وجه مسلمان کې د عمل رانشي دویم خنزیر انتهایی بی غیرت ده کله چې د خپل ماده سره یوځای وي او بل خنزیر راشي نو خپل قضا ولا پریدي نو دا وګور انګريزان د خنزیر غوخه خوري نو دا غي د حل لګا لګیای او چاله د ګلونو تحفه وړي نو دا څو غنا چې ستا خور له وسو تحفه راړي ستا لور له وسو تحفه راړي پښتانه متل مثال پیش کړي وای تم کو په ما چری و بشی پتا د بل لور خور له بد نظر مو ګوراستا غله وسو نه ګوري نو ولنټاین دی انګلیش کې ورته ویلنټاین ډے وای او بورد کې ورته سوی عربی کې ولا عید الحب وای عید الحب د محبت اخته نو هغه سي پارکونه او سرګاګانی په دې انتظار دي د فلاني نور برازي زه مو سره غپ لګو ما دل د خپل نور بل چا سره روانه اسلام وای نه ویلنټاین ډې نه حیا رز مناو کا چې نن بزه د بل چا د لور او خور په سر باندې صادره چوم د حیا او دا عادت د خنزیر دی چې هغه کې حیا ني الله زکه په مسلمان باندې غوخه د خنزیر حرام کا چې اسې نه دی به غیرت شي او سلورم سیس د دې ټولو نه ګندا وګور اول مردار پلیدا نه بخوري اگر که ډیر سرب ساروی دی دویم وینه تویدون کې که ډیر مزیدار وینه ده حرام ده او دریم غوخه ده خنزیره او د دې دریو وانو نه پلیت شي هغه څه شي دی وما اوهل به لغیر الله هغه حلوا هغه نری غوخه هغه د ریجو دشکه چې باغی باندې आवाज پورته شو چې دا د پیر بابا دا د دې ټول نه سیوا پلیته ده د دې ټول نه سیوا ګنده ده نو د الوا دشکې به بسر کړی وی بابا لزم د سوکنو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ته یو روایت نقل دی چې الله د یو مش په وجه باندې یو سړی جهنم ته بوتلو او بل سړی جنت ته بوتلو څنګه دا څنګه جنت تلاړو د مش په وجه باندې او بل سړی چې کوم دی جنت تلاړو ویلاله کې درگاو یو سړی روانو مونږ وران ریسار کو ورته قرب د بابا په نوم باندې نظر او نیاز ورکا شکرانه شکرانه ها شکر ویل کیږي ډاکې ته او رانه وای رڼا تای می درځ رڼا شکا شکرانه ورکا قرب د بابا په نوم شکرانه ورکا هغه ولوي ما انا لاتقرب لغیر الله شی زه خدای الله نه سیوا د بل چا په نوم باندې نظر نیاز نکوم نو مونږ وران ورته قرب ولو زبابن داسي او که یو مشرونه شوای دا بابا په نوم بیا ځګی نه دی بریدو هغه وی زه خو ته چاپ دا الله نه سیوا د بل چا په نوم باندې نظر او نیاز نه کو بس فزرب او نقهو هغه به صدقات کو او شهید کو دخل الجنه جنت تلاړو بل کسراغه مونجوران ورته مخې له شو لارې ورته ونیوا وی قرب د بابا په نوم شکرانه ورکا هغه ورته ما اندی شی ما سره خو څه شی نشته څه شی ولا ورکم هغه وی قرب ولو زبابن یو مشرونی سا وای دا د بابا په نوم اوزا هغه دا کوم ګران کار رضا سي کوي دا د بابا په نوم پرې خو چې مرشو د خلل جن د دخل النار ورته لاړو نو اوس چې د یو مچ په وجه باندې جهنم ته لاړو نو د یو دشکی نه بسمره مچان جوړیږي دا الوا حساب کوا د یو دیګ نه بسمره مچان جوړ شي که زما دا کا اوس دی کې یو مسله اهمه مسله ده دا زده کړئ نظر د غیر الله او شومنل شو دا ته مسله معلومه نه و تا وی که زما دا کار وشو نو زه به ګډ د پیر بابا په نوم لالوم هغه وخت د خلک بسم الله الله اکبر وای خو اول نه منلی چې زه به ګډ د پیر بابا په نوم لالوم د لوی ځوان په نوم به ولسم ور کوما اوس سروي مقرر نه دی چې خامخا دا سروي بالالوم دا تور چرګ بالالوم او مسله ورته معلومه شو توبه وستا خبره نشته خو کچری وې چې دا فلانه غوې چې ولار دې خاصه کو که زما دا کارو شو دا به د پیر بابا په نوم لالوم دا به د کاکا سي په نوم باندې لالوم دا به د ویزوان په نوم لالوم ساروي خاصو دا تور چیرې والالو او ګوته وته ونی هم دک کړو مسله ورته معلومه شو مسله ورته معلومه شو چې دا شیخ د کفر او د شرک دی اوس بس کوي اوس فقها لګي چې دا ساروي براوالي کم چې منخت منل دا دا به حلال کی او کند ورته خبر کوي چې سپي مونخري نو یې به خخ کی زکه د اساس پلیت شوی دی د وجه د غیر الله د وجه نه او دی وی راځي بادر بابا الله جو خیراتی پیتی وکړو وای دا څنګه الګ وی پلاني ځای کې لنګر چلیږي دا خو د خنزیر د اوغه نن با خواشه دی د خنزیر د اوغه نه هم خواشه دی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه خپل کتاب کې لیکي وای دا وی تاسو پیران نه منئ کنه پیر بابا علیه الرحمت ومراته باینه خزه په طلاق دا زنو هغه خپل بابا علیه رحمت نو چې خزه په طلاق شو او داغه نرسته بچو شنو اولاد حرامیان دي هم له پیرانو خبر دلیل کې پېښ کړو د الله نه سیوا د بل چا په نوم باندې نظر او نیاز کول بعض خلک وای او هلا معنا دا چې زبا شوی خدا خبره غلطه ده زکا شاه عبد العزيز رحمت الله عليه وای او هلا در لغت عربي بمانه زبا ای جانیا مدد او هلا په جبه دا عربی کې په یو ځای کې په معنا د حلالولو نه دراغله بلکې عربی کې خلق وای احللت بالحلال ما چې راګه چې سپوږمۍ هغه دا نه حلال ویل کېږي سلام چلو چتو الله اواز لا ما او هلا په هغه چې आवाज په پورته شو لغیر الله د الله نه سیوا فمن السر نو هغه څوک چې محتاج شو غیر باغن نوی دې نه فرمانی کوونکې ولا عادن او نه حد نه تیری دونکې فلا اسم علیه نشتره گناہ پد باندې بشک الله بخون کې مهربان ان الذين يكتمون استاد دا مسله خو چانه وکړي الله وی یقینا هغه کسان یکتمون چې پټای ما هغه حکم انزل الله چې را لګل دی الله پاک منل کتاب د خپل کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي د قران مقابله کې معمولی دنیا اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دغه کسان ناجی بخپلو ګېډو کې مګر ور لرا چې حق پټ کړی دی او په بی دیني باندې خلق له دعوت ورکړي ګېډه کې ورچي یو ولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبرې بول کی الله دې سره پرز د قیامت ولا یزکیهم او پاک باندې کی دی لرا وان الذين او بشکا کسان اختلافو فی الكتاب چې اختلاف کوي په دې قران کې لفی شقاق بعید خامخا په اختلاف لري کې دي دې پوری دوه مې سره سورې بقره ختم شوه مطلب دا سیاده چې دې عیسی کې بیان د اثبات د رسالتو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او باغی نه اعتراضونه او داغه جوابونه اول اعتراض چې مونږ تا خبره څه کنه منو چې ستا استاد جبرئیل یمین زموږ دشمن دی داغه پنځه جواب قران کوي یو انه نزله على قلبك باذن الله دا الله په حکم راغله دی دوی وی ګرا ستا خبره زکه نه منو چې ته د سليمان عليه السلام باقي بیان او خو جادوګرو نو تب جواب د قران نه کې ځان نه نه الله او قران کې الله او هما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سليمان عليه السلام کفر نو کړي شیطانانو کفر کړو جادو د کفر کارو شیطانانو کړو ته د کوډو د منتر رات کې درې اعتراض پاغي دو فرشتي راغلي وي هاروت او ماروت جواب وما انزل على الملكين ببابل هاروت او ماروت الله د سره جادو را لګل نه دي او کرا لګل د پاره د امتحان سلور مې اعتراض چې ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کې او لفظ راینا داسې و چې داغې نه خما نه او غلطه دواړه اغستې شو مؤمنانو به وی راینا زمون لحاظ وکا کافرانو به رای زمون شپونګي اگړبا الله ویا ایها الذین آمنو لا تقولوا راینا دا لفظ راینا د سره موایي پنځم اعتراض په مسلې د نصف چې کله یو مسله کې او کله بل مسله ستا خپل خپل دین کې شک دی جواب ما نمسح من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها مونږ یو آیات رستو کو نه کشر به رستو کو بل داغه نه په ثواب او اجر کې راوړو دا خدای الله حکم دی شپږم اعتراض الله نائبان نیولې دي او تیرت کې قال وقال اتخذ الله ولدا دوی وی الله نائبان نیولې دي تیرت کې جواب پینځه جوابونه سبحانه پاک دی الله د نائبانو نه دا ضرورت نائب ته نشتا دویم بل له ما فی السماوات و ما فی الارض بلکې دی الله لا تابعدار دی هغه مخلوق چې بر اسمانونو کې دی او کتا پنځم کل له قانتون ټول دی الله له محتاج دی سلورم بدی السماوات والارض سناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو دی پنځم و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون کله چې دیو کار واره کې فیصلو کې نو ورته وشتنو شي داغه نایبان لز ضرورت ته و مې اعتراض مونږ ستا خبره نه منو کته پرشتیا پیغمبر الله دې مونږ سره خبرې وکي جواب کذالک قال الذين مثل قولهم تشابهت قلوبهم د دنیا قانون دان لري چې بادشاہ د هر چا کوسي لذي وي ما دا قانون جوړ کړی دا خبره په خوانو کړې و دا پیغمبر په دعا د ابراهيم عليه السلام راغله ولنه من ربنا وباس فيهم رسولا منهم الله په دې کې پیغمبر د دین راولېږي ولې خبره نه منای درېمه فائدہ چې توحید د ټولو پیغمبرانو مشترکه مسله وا تاسو ولې نه منئ او وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب او خپل بچو له دې وصیت کړو اتمه اعتراض په تحویل د قبله باندې او دویم جواب یې وکړو یادی من یشاء الی صراط مستقیم الله سم لار هغه چا لخی چې خوښ شي او تحویل د قبله تفصیل وکړو نه هم اعتراض چې موږ د صفا مروه د صف تواب نه منی کې خپلې پکې جواب ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا مروه دا د علامه او د دین د الله نه دي فمن حج البيت او تمر فلا جنا عليه باغ ګنا نشي طواف لوکي او بیا صفات ذکر کو د مؤمن چې د ورس کې حلال خوري او اخره کې وي چې دا په دې باندې چې الله کتاب را لګلې د پاره د اظهار او د حق د سوق چې په اختلاف کې دي نو دې په اختلاف لري کې بیا ګوري قران کې څومره وې نو الله تعالی خوان درکړي یا ایها الذین آمنو او ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم خورای دا نه چې کم رزق ز تاسو دلر کوم حلال او پاک وشکرو لله شکر واسي د الله په نعمتونو چې سي درګړي باغ شکر واسي غیر باغ نبی دې نافرمانی کوونکې ولا عادن او نه حد نتیریدونکې فلا اسم علی نشتر ګنا باغ ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ان الذين بشقا کسان یکتمون چې پټای ما انزل الله من الكتاب هغه چې موږ را لګره د کتاب نام ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي د قران مقابله کې معمولی دنیا اولائک چې قران خرڅ والعذاب او عذاب بالمغفرت په مقابله د بخنه کې فما اصبرهم على النار بس کوم یو شی دی چې صبر کوونکی ګرځول دی په اور باندې ذالک بان الله دا په سبب د دې د عذاب د دې وجنه چې الله پاک را لګره د کتاب بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق